دا یې ربط دی و اعراب چې دی دا تاسو بار بار ویلی دی جنایز لفظ د جانیزه نه دی د علیمه نه چې شي علیمه په معنا د تستر دی جنازتن د میت د پاره راځي اکثر په فصیح او جنازتن د کټ او د سری د پار راځي کوم چې په مړ پروت دی سو کې عکس وي ظاهر دا چې عموم د جنازه تنم راځي او جنازه تنم راځي جنازه ورته کوي چې دې تستر پکار دی پرده په غرضور واري من کان اخر کلامه لا اله الا الله دین دا نه معلومیږي چې علی الاطلاق لا اله الا الله لفظ دې مدار د نجات دی نه دا د هغه چا په اړه کې چې اخرنه کلام دا لا اله الا الله یا اخرنه کلام البته کچری مشرکی او هغه په اخر کې دا وایي هم د لپاره نجات دی